عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت امام بخاری رحمه الله سرنامک دی بابون دا یو باب دی تاسو ویلو کله نا کله دی بابون وی خو ترجمه سره بیان نکی سرنامه بیان نکی دې کې اشاره دی ته چې دام د متعلقاتو د مخکینی باب نه دی مخکینی باب سو وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نن دا سوال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت وکړو وفات شو سونه مال ته پاتیو جیداد یې څومره و سورلی او دا شین یې څومره و وی هغه چې د دنیا نه رحلت وکړو س تقریبا هغه باندې دیرش دړې کجوري قرض وی او په هغه قرض کې د رسول الله زغره چې دین هغه غاڼه و دا دا غنه غو مطلب دا دی چې د سه حالاتو لکه د دنیا د بچیانو نو چې هغه بچی یو کی او بیا چې د خزانه ډکی نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مال خوسه کې چې الټه دغه په د باندې قرضونه حضرت عائشه وی توفی النبی صلی الله علیه وسلم وفات کړي شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه لاړ خو چې ته نو سکی سوا ودرعه او زغره داغه ودرعه او زغره داغه مرهونتن هغه غاڼه شوی و عند يهودي پنيس د یو يهودي او دا زغره چې د رسول الله د يهودي سره غاڼه و نو پس کې غاڼه و بي سلاسی نسوا په دیر شپې معنی کجورو پیغمبر علیه السلام د یو یهودی نه دیرش پیما پیمانه یعنی دیرش دړې کجوري اغشتې وي قرض یې تی اغشتې وي پیسې دغه کولې پاغې کې چې دی د رسول الله زغره دغه سره غاڼه وه معلومه شو دا خبره دا یو ټکی دی چې زمونږ دا غاڼه لفظ چې وایو نو موږ دا ډیر سخت بدنام کړی دا ټکی د دې وجه نه کوس ته دا وایم چې غاڼه جایز ده تاسو به ته نفرت وکړئ چې دا څه وایي اصل کې یو د شریعت غاڼه ده یو زمونږ د پښتنو غاڼه ده د شریعت غاڼه جایز ده د پښتنو غاڼه جایز نه ده رهن او غاڼه دی ته وای چانه شی والی قرض چانه پیسې والی چانه بل شی والی قرض د ادبار د پاره په پا ضمانت کې دغه سره یو شی کېدی چې ها دا واله او چې کله مې دله د خپل حق درکه ماله به دا واپس راکې دا جایز دي تا نه ما یو سیز واغشته مثلا د زر روپو سیز مې دنه واغشته ستا په ما زر روپۍ دي ما د سره دا ګړی کې خو چې ها دا به د سره ضمانت کې چې چرته خپنې چې زړه ته د اطمینان چې زمړه دغه خو را سره شته غړي دا طریقه دا جایز ده ا دومره ده چې هغه بیا تاسو ویلو د پښتنو غاڼه جایز نه ده چې بیا د غاڼې نغوي فیدې اخلي دا فیدې ته مالې دکان دی مثلا تا د یو سړي سره معامله وکړه غونډه لکونو روپو دا دکان یې د لګانه درکړم بس بالکل صحیح ده دکان ته جرنده واچوه دکان به ستا قبضه کی چابیانې به تا سره وي د دکان نه به فیدې نه الی تا سره به وي وي تر هغې پورې چې کمې پورې تا له حق نی درکړی او چې د له حق یې درکړ واپس به کړي اکثر خلک اوس سونیک دي کالې د سره غاڼه کې خود بالکل صحیح ده غاڼه سره کې خو ضمانت کې تا سره به پروتي دا غینه به دغه نالي فایده به نالي دقه سه به سره پروتي او دا لانجه دا ده چې اوس ته فایده اخلي نو دا فایده دغه شوه تاله تا نه ما په یو لک روپۍ کې دا دکان غاڼه کو نو دا یو لک روپۍ به زه در کوم تا ته نو یو لک خو په یو لک شنو دا درې څلور میاشتې ما دا دکان ولې وخوړو دقه بیا دغه دی دا سره راځي سود راځي نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه چې دی حالات داسې غریبي وه خو دا غریبي اختیاري وه چې د هغه زغره د یو یهودي سره په کرس کې چې دی نو ګاڼه وه هغه کرسو دیرش پیمانې دیرش دړې کجورې دغه نه غشتې وي باب باس النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه دا باب دی در لګلو د پیغمبر علی السلام حضرت اسامه ابن زید لا په بیماری د رسول الله کې هغه بیماری چې پاغې کې هغه وفات شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غالبا په شپږشتم د سفر د سفر د یولسم کال د هجرت ته د سفر میاشتې شپږشتم تاریخ دی اراده د دې وکړه چې زه یو دسته یو سریه لیږم اسامه ته وی هغه موته نه وه غزوه موته چې ورته وایې په غزوه موته کې چې دی حضرت زید ابن حارثه هم شهید شوی و جعفر هم شهید شوی و عبدالله ابن رواحه هم شهید و نو رسول الله اسامه ته وی چې فوج والا درې سره فوج ورته دغه کو دا به لاړ شي هغه ځای ته هغه چې کوم موته ده موتې سره یو علاقه ده ابنا وته وي ابنا ته به لاړ شي او په هغه خلکو باندې به حمله وکړي خو اول یې ورته وښو چې ستا د پلار قاتل نه دی په پلاني کلي کې پلاني سړی دی هغه به د ټولو نه اول مړ کړي او چې څوک د تر مخکې کېدل دا غینم دغه کوه سر وه دا دغه شو اراده وشوه تیارې کېده کېده چې د سفر دا یو ورځ یا دو ورځې پاتې شوې دی کې ډز رسول الله بیمار شو تاسو ویلو په رستم باندې بیماری را لاله د چهارشنبه ورځ وه چې بیماری او پریشانی را لاله هر چې پریشانی رالله د چهارشنبې ورځ وه یا د زیارت ورځ وه اوس د پیر په ورځ به هغه د دنیا نه رحلت کوي پیغمبر اسلم په خپله جنډه د لرګي پورې وتړله اسامه ته یې واله کړه چې ته زما بیمارۍ ته مه ګوره ځان دغه کړه اسلامي فوج دغه کړه او په دې علاقه حمله وکړه دا جنډه ورکړه او ته وی ته امیر شوې دا جنډه در واغشته یو بل صحابي دی هغه ته ورکړه نو دوی لاړل د دې مدینې نه لږ بار یو علاقه ده جورف وته وی پاغه جورف کې پرې وتل او دا مختلف خلک براتلل راتلل به دا فوج ولته راغونډېدل چې را غونډېدل دی کې د پیر ورځ رااله چې د پیر ورځ رااله پیغمبر علی السلام دا واقع وشو چې واقع وشو اسامه صاحب لا په مدینه کې هغه راغی هغه خلک چې جوړ کې هغه هم رالل دی واقع ته چې رالل بیا د هغې نه چې هر څه وشو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وی چې ما ته رسول الله ویلی دی چې دا د ټولو نه اول دا دغه ولېږه د اسلامي فوج نو اسامه ته وی چې زم نشم تللی حالات داسې دي عمر به مې سار شي او نور تاسو لاړ شي نو بیا دی لاړ هغه ځای ته او هغه علاقې چې دی نو هغه فتح کړې هغه خپل د پلار قاتل هم قتل کو سلوي خورځ کې دا سفر وشو بیا واپس را لل خود سي سفر او چې یوم پکې نو شهید شوی دا د پیغمبر علی السلام په دستو کې اخیری دسته وخه سریه و نو دا باب دی د لیګلو د پیغمبر علی السلام حضرت اسامه ابن زید لا خدا په کومه زمانه کې په هغه بیماری د هغه کې هغه بیماری چې بیا په هغه بیماری کې رسول الله د دنیا نه رحلت وکړو حدثنا ابو عاصم الزحاك بن مخلد عن فزيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه حضرت سالم رضی الله رحمه الله د خپل پلار عبد الله ابن عمر نه روایت کړي دی وی استعمل النبي صلی الله علیه وسلم امیر مقرر که رسول الله استعمل النبی صلی الله علیه وسلم امیر مقرر که رسول الله اسامه تا حضرت اسامه ابن زید ده په دغه آخري دسته باندې مقرر که چې مقرر که نو خلکو اعتراض وکړو دا لا تلی نه دی خو مقرر شو په دې کې ابوبکر صدیق هم دی په دې کې عمر هم دی لوی لوی شان والا صحابه دي د منافقانو پکې خبرې شروع کړې چې ابوبکر شته او اسامه امیر کو عمر شته او اسامه امیر کو پلانې شته او اسامه امیر کو غلام شه د غلام زوی دی هغه په مونږ باندې امیر مقرر کو او پلانی او پلانی نه مقرروي نو فقالو د منافقانو خبره وکړي فيه په بار د اسامه کې د اسامه په بار کې خبره وکړي چې د په منګه څنګه امیر کو وقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی قد بلغنی د خلکو ته وی ما تر رسیدلې ده انکم قلتم چې یقینا تاسو ویلی دي فی اسامه په باره د اسامه کې د اسامه په باره کې تاسو خبرې کړې دي چې دا لایق د امارت نه دی د مشرۍ نه دی و انه او یقینا دا اسامه چې دی لا احب نه دا څه دی احب الناس دا ډیر محبوب د خلکو دی الیه ماته په ټولو خلکو کې ما ته اسامه محبوب دی او چې رسول الله ته او محبوب وي نو په هغه کې به څه کمالي که نه نو خو به څه خالي نه وي د دې وجې نه ځکه ما د امیر مقرر کړ حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله ها عبد الله ابن عمر وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول باسا غیر اده وکړه د لیګلو باسن د لخر باسا باسن اغوی اراده وکړه د لیګلو د لخر و امر علیهم او امیر مقرر که په هغوی باندې اسامه تبن زیدن اسامه تبن زیدن حضرت اسامه دی ول امیر مقرر که ما وی لوی لوی صحابه پکیو دی امیر که فتعن الناس نو اعتراضونه وکړه خلکو فی امارته په مشره ده د کې چې دا ولی امیر شو ابو بکر با امیر وی عمر با امیر وی غبل با امیر وی غبل با وی دا غلام د غلام زوی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی فقام رسول اسلام پاسد پیغمبر علیه السلام ودرید او فقال وی فرمایل چې کنن تاسو د دپا امیروالی کې په امارت کې اعتراض کوي نو دا څه نوې خبره نه ده د ده د پلار په امارت کې هم تاسو اعتراض کړی و ان تطعنو که تاسو عیبونه لګوئ فی امارته په امیر کېدو د ده کې چې دا ولې امیر شو نو دا څه نوې خبره نه ده فقد کنتم تطعنونه تاسو عیبونه لګول او اعتراضونه هم کول فی امارت ابیه په هغه مشرۍ د پلار د ده کې دقسې ما په یو لښکر باندې زید ابن حارثه غزوه موته چې تاسو ته وایې په هغې مې امیر کړی و خلکو د اعتراضونه وکړه چې وای هغه لوی لوی صحابه او نکړه او یو غلام راواغشته هغه دغه امیر کو خا من قبل مخکې د دینه دا پاتم کال د هجرتو رسول الله وی و ایم الله او زما د قسمی په الله چې ان کان یقینا و د د پلار لخلیقا لایق ان کان یقینا و د د پلار لخلیقا لایق للامارت د امیر کېدو و ان کان او یقینا و د د پلار لمن احب الناس الیه محبوب د خلکو ماته د د پلار زید ابن حارثه لایق د امارت مو محبوب ماته و ان هذا او دا چې اسامه دی دا چې دی لمن احب الناس دا محبوب د خلکو دی الیه ما تباده پس د پلار نه او چې د رسول الله محبوبي هغه کې کمالات یو صاحب د کمالاتو چې کسو امیر کې نو په دې خو اعتراض کول نه پکار باب دا یو بل باب دی دا هم د متعلقاتو د مخکینی باب نه دی مخکې باب د وفات د رسول الله دی دی کوم دا بیانېږي حدثنا أسبع قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن السنابعي أنه قال ابو الخیر روایت کوي د حضرت سنابیه نه دا سنابیه ترمذی کې راځي دوه کس دی یو صحابي دی یو تابعی دی دا دلته چې کوم سنابیه راغی کنه نو دلان دی لیکي د دنه مدا عبدالرحمن دا صحابي نه دی دا تابعي دی دا د یمن اوسیدونکی په دې نیت را روان شو چې زه مدینه ته لاړ شم او د رسول الله سره بیعت وکم ایمان پې راوړم نو چې دی راته راته اوس به درته ووایي چې لارې کې یو ځای ته راغی هلته کې د خلکو سره ملاو شو وایي مدینه کې څه چل دی وایي مدینه کې دا چل دی چې رسول الله د دنیا نه دغه شو رحلت کړی دی نو دی غریب چې مدینه ته راغی پیغمبر صلی الله علیه ملاو نشو نو تابعی دی او صحابی نه دی خ انه قال انه دا ابو الخير قال له اغه اوی حضرت سنابه ته د شاګرد د خپل استاد ته وی چې استاد جی متى خرجت متى هاجرت تا کله هجرت کړی دی چې د یمن نه تا هجرت مدینه ته کو نو تا کله کړی دی متا هاجرتا کله تا هجرت کړی دی قال فقلت له نو ما وتوي الخبر الخبر بیان کا مونږ ته خبر بیان کا مونږ ته خبر چې مدینه کې سال حالت دی نو فقال غوي سبدت و امرونو دفن النبي صلى الله عليه وسلم خخ کا مونږ پیغمبر علی السلام پیغمبر علی السلام مون خخ کو نن پنځم ورځ ده پنځم ورځ ده داغه د خخېدو منذ 50 د پنځو ورځو نه پنځه ورځې نوې پنځم ورځ ده چې پیغمبر علی صلوات و سلام مونږ دفن کړی دی خدا خو یو مسله قلت ابو الخير وی ما وتوي هل سمعت في ليله القدر سنا به ته وی آیات اوریدلی دی په بار د ليله القدر کې شی انس شی د ليله القدر په باره کې تا شرط څه حدیث اوریدلې دی نو قال نعم هغه وی او اوریدلې مې دی څنګه اخبرني بلال خبر را کړی دی ماته بلال الکه بلال څوک دی مؤذن النبي صلی الله علیه وسلم هغه بلال چې هغه اذان کوونکې د پیغمبر علیه السلامو هغه نه ما واورېده چې انه انه چې دا لیلة القدر فی السبع دا په غوو کې شپو کې ده فی العشرة الاواخر په لسو اخرو کې چې د لیل د رمضان اخیری عشره او میاش د یو کم دیر شو حساب کې میاش نو چې میاش د یو کم د شو دیر شو حساب کې نو دا اخیری او نه دی ده تاسو چې میاش د وو حساب کې د یو کم دیر شو نوه د دغه نه پس راځي که نه د دویشتم نه پس چې د یو کم دیرشو میاشي او یویشتمه دویشتمه تیر شي نو بیا دغه پاتې شوی نو و دقه کې حضرت بلال ما ته وی چې رسول الله وی چې په دغه د رمضان دغه اخیری عشره کې چې دا کم بیا اخری و شپې دی دغه کې طلب کوي خو ما به چې شپه د دغه میاش د دغه یو کم در شو باب کم غزا النبی صلی الله علیه وسلم سومنا غزاګانی کړی دی رسول الله پیغمبر علی السلام په خپل سومره غزاګانو لوتل دي علما چې بیان کوي د رسول الله د غزاګانو نو مختلف شمار کوي ځنې خلک اوویش وی اوویش ځنې خلک اتلس وی ځنې زیات وی ځنې کم وی د هغې وجه دا ده چې خلک ځنې دوه غزاګانې رالي یو کیسه بی ځنې بیل بیل حسابوي اوس ګوره که سفر ته ګوري او په یو سفر کې دوه غزاګانې شوي وي نو دی بیل حسابوي اوس رسول الله وسلم په رمضان کې راغلی دی مکه هم فتح کړه او د مکې نه بیا لاړ حنین ته او حنین غزا مو شوه اوس مکې فتح دا بیله غزا ده حنین بیله ده دا بیل حسابوي خو که سفر ته ګوره نو سفر یو دی نو دی ته بیا دوی دغه وایي حنین تم دوی دغه وی د مکه غزا نو څومره غزاګانی کړی دی پیغمبر علی السلام حدثنا عبد الله ابن رجاء رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال سالت زيد بن ارقم ابو اسحاق وی سالت زيد بن ارقم ما تاسو کو د حضرت زيد بن ارقم نه چې الکه د رسول الله سره په سو غزاګانو کې شامل شوی کم غزاو ته مع رسول اسلام سونه غزاګانو ته تلی سره د رسول الله زید ابن ارقم ته میوی د رسول الله سره په سونه غزاګانو کې شامل شوی نو قال غرات وی سبع عشره په ولسو کې په ولسو غزاګانو کې زه د رسول الله سره شامل شوی ما وی خا په ولسو کې شامل شوی نو هغوی په خپل سونه غزاګانی کړی دي قلت ما وتوي کم غزا نبی اسلام سونه غزاګانی کړی دي پیغمبر نو قال غرا توي چې تسع عشره نور لس نور لس کړي دي نو دی کې هغه بعضې وړې حساب شوي نه دي او بعضې داسې دي چې یو بل کې دننه کړي دي ورنه دا ویش دي اخیری غزا د رسول الله غا د تبوک غزا وه حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال حدثنا البراء قال خا برا ابن عازب وی غزوت مع النبي صلی الله علیه وسلم ز غزات تلیم سره د پیغمبر علی السلام 15 15 غزاګانو کې شامل شوم دا د حضرت بریده زوی دی روایت کوي د خپل پلار بریده ابن حسیب نه هغه اسامه صاحب له چې رسول الله جنډه ورکړې و نو بیا اسامه دی بریده ته حواله کړې ده قال دی وی غزا ما قال غزا مع رسول الله قال غزا مع رسول الله دی بریده ووی کله نا کله چې عرب خبرې کوي نو په خبرو کې ځان غیب فرض کی نو دیم ځان اوس غیب فرض کوي قال بریده وی چې غزا ځان خی غزا ته تلو دی خیزان دی غزا لتلیو سره د رسول الله ستت عشر غزوتن شپاړس غزاګانو ته زتلیوم د رسول الله سره معلومه شو دا خبره چې دی وسره شپاړسو کې شامل دی نو دینه به نورم داسې شوي وي نورې به هم شوي دی شپاړسو کې دی برا صاحب پنځلسو کې دی او پاس چې دی زید ابن علقم هغه بیا لږ دغه زیات دی هغه ولسو کې دی دا کتاب المغازی الحمدلله دا سر ته ورسید اوس دی بل کتاب شروع کوي کتاب التفسیر یو بهترین کتاب دی او سر ډیر د خیر او د برکت دی دی کې به د قرآن مجید تفسیر بیانوي د قرآن مجید تشریح به کوي خو زیات دی زور په دغه باندې به لګوي په الفاظو باندې دا دغه نه دي مشکل الفاظ د دې به دې ډېر حل کوي او عجیبه طریقه ده همدغه کم لفظ چې دلته راغی د دې لفظ د مناسبت د وجې نه دی به قرآن کې ګرځي چې چرته داسې یو لفظ راغلی دی به تاسو ته د هغې بیان کوي لکه اوس به تاسو ته راشي د صورت فاتحې کې یو ټکی دی مالک یوم الدین دین اوس د دین بیان به درته وکړي دا دین په دې الفاظو باندې چې دا قرآن مجید کې سون الفاظ راځي دی به تاسو د هغې دغه کوي تشریح به کوي نو وی کتاب التفسیر دا کتاب دی په بیان د تفسیر کې تفسیر په عربی جبه کې ښکارا کول او بیانول چې ته یو شی ښکارا کې یا یو شی بیان کې نو هغه ته سوی تفسیر پخوا به د حکیمانو سره یو شی و په هغې به د خلکو بیماری معلوموله لکه نن چې هغه ژبه لاندې کیږي او ته به معلوموي هغې ته به یې وې مفسره مفسره ښکاره کوونکې د بیمارۍ نو ما به تفسیر څه ته وایي بیانول او ښکاره کول په شریعت کې او په اصطلاح کې تفسیر څه ته وایي نو لاندې لیکلي دي تفسیر دغه ته وایي هو التکشیف عن مدلولات نظم القرآن دا ښکاروالی دی داغه مطلبونو د دا الفاظو د قرآن تفسیر څه ته وایي ښکاروالی د مطلبونو د الفاظو د قرآن تفسیر چې خلق کوي د تفسیر طریقه څه ده وی د تفسیر بهترین تفسیر چې دی نو هغه د تفسیر القرآن بالقرآن چې تاسو د قرآن مجید تفسیر په قرآن مجیدو کې دا بهترین تفسیر دی دغه دی یسومونکم سوء العذاب دی خلکو رسو تاسو ته تا بد عذاب اوس د دې څه مطلب دی الفاظ د قران دي کنه دي خو مطلب باندې مونږه نه پويګو اوس د دې مطلب ښکارا کول دا تفسیر شو یسومونکم سوء العذاب دی فرعونیانو و بن اسرائیلو تاسو ته رسو بد عذاب نو قرآن دا غي تفسیر کوي یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم تاسو زامن به لالول او تاسو جینکه به د خدمتونو د لپاره پرې خو دې اوس ګوره دا د تفسیر وضاحت راغی الله په کوم خلکو باندې نعمتونه کړی دي نو بل ځای کې تفسیر راځي انعام انعمت من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین هغه ګوره تفسیر راغی دیتا وی تفسیر القرآن بل قرآن دا بهترین تفسیر دی دویمه طریقه د تفسیر دا تفسیر القرآن بالحدیث تفسیر د قرآن په حدیث باندې کې واقیم الصلاة منځ کوي یاره به څنګه منځ کو مشکل راغی څنګه به منځ کو آتو زکات زکات ورکې څنګه به کو حج کوي څنګه به کو حدیثو ته چې وګورئ حدیثو کې د دې نه راځي د دې تفسیر د مونځ داسې کوي زکات داسې ورکوي حج داسې کوي دې ته به وایې تاسو تفسیر د قرآن بالحدیث دا هم یو طریقه ده یو تفسیر دی به اقوال الصحابه د صحابه په اقوالو باندې قال ابن عباس الک دلته عبد الله بن عباس صاحب تفسیر کړی دا مطلب بیان کړی دی کله تاسو وایې قال ابن مسعود دې به درته بیا وایي عبدالله ابن مسعود داسې وایي دې ته وایي تفسیر ده په اقوالو د صحابه و بل تفسیر دی په اقوالو د تابعینو الکه امام مجاهد داسې ویلی دی امام زحاک داسې ویلی دی حضرت قتاده د سی ویلی دی دا بهترین تفسیر دی بل قران بل حدیث بی اقوال صحابه بی اقوال تابعین خ امام بخاری تاسو ته سرنامه دی تفسیر به ته بیانې خو استاد سیموي مخکې یو عالم تیر شوی دی حضرت ابو عبیده په علمي لغت کې هغه ډیر قابل د عربی په جبه کې ډیر قابل هغه یو تفسیر جوړ کړی دی مجاز القرآن امام بخاری لګیدل دی بعینه هغه مجاز القرآن دلته را نقل کړی دی مداری خیال لري په مجاز القرآن کې بعض اقوال داسې دي چې هغه د کمزوري دي د هغې مخالف قوي دي د دې وجې نه دی په تفسیر کې بعضې اقوال داسې ذکر کوي چې به لږ دغه یي کمزوري به یي بسم الله الرحمن الرحیم دا هم د قرآن مجید یو آیات دی دی کې یو رحمان ټکی دی یو رحیم ټکی دی تاسو ته د رحمان او د رحیم دغه کوي وی الرحمن دا رحمان چې دی او الرحیم رحیم اسمان دا دو اسم دی دو نامی دی یو رحمان دی یو رحیم دی دا دواړه اسم دی او دا د چانه جوړ شوی دی من الرحمت دا د رحمت نه جوړ دی ښا رحمت د رحمت نه رحمان جوړ شوی دی د رحمت نه رحیم جوړ شوی دی دا د عربی الفاظ ښه عربی الفاظ مختلف الفاظ د یو لفظ نه جوړي لکه ګوره ضرب دی وهل اوس د ضرب نه ضربم جوړ دی د ضرب نه ضاربونم جوړ دی د ضرب نه یضربوم جوړ دی د ضرب نه مضروبونم جوړ دی دا قص رحمت دی او د رحمت نه سجه شوی دی رحمان او دغه ته جوړ شوی دی رحیم تاسو ویلیو رحمان مونږ باندې کو ډیر مهربانه دغه ته وی رحمان هغه شاته وی عام الرحمه هغه ذات چې دغه رحمت ارچه ته شاملی انسانانو ته پیریانو ته ملیکو ته مسلمانانو ته کافرو ته جاندارو ته غیر جاندارو ته دا دغه شو رحمان معنی کوي عام الرحمت هغه ذات چې د هغه رحمت هر چا ته شامل دی او د رحیم معنی کوي تام الرحمت مړه چې رحمت د باندې وکه کنه نو موړ به دي کی تام الرحمت رحمت تامی تاسو ته وی الرحیم والراحم رحیم او راحم دا بمانا واحد دا یو معنا ده رحیم مانام دی رحم کون کی او دا راحم معنا دا ام رحم کون کی یعنی په اصلی معنا کې سره دواړه شریک دي دومره دا چې رحیم کې لګه مبالغه ده دی رحیم کې به ډیر رحم کوونکی وایي نو رحیم او رحم بمعنى واحد دا په یو معنا دي د دواړو معنا د رحم کوونکی الکه دو لفظ دي څنګه معنا یو ده وی دا غي دا دغه دی مثال خی تاسو ته کل علیم ول عالم ان الله علیم بذات الصدور علیم په معنا او عالم عالم الغیب د دې یو معنا د عالم او علیم په اصل معنا کې یو دی اگر چې یو کې لګ معنا زیاته ده د بل نه باب ما جاء فی فاتحة الكتاب دا باب دی د هغې چې راغلی دی په تفسیر د سوره فاتحه کې د سوره فاتحه په باره کې چې کوم احادیث راغلي دي د تاسو ته داغه بیان کړي د دې دوه مطلبه دي د ام الکتاب یو معنی کوي اصل الکتاب چې د غون قران اصل له خو دې هغه معنی نه کوي او یو د ام الکتاب مطلب دا دی مبدا الکتاب زید شروع کېدو د کتاب لکه ام نه ده مور شاته وي مبدأ الولد د دغه ځای نه د ماشوم ابتدا را شروع کیږي ماشوم چې را پیدا کیږي کوم ځای را پیدا کیږي د خپل مور محترم نه نو څنګه چې د ماشوم ابتدا شروع د کوم ځای نه کیږي د مور بیبي بی د طرف نه کیږي د قصې د غون قران مجید شروع شي کیږي تاسو چې قران راواله کوم ځای نه شروع کوي د دغه نه شروع کوي د الحمد نه نو ځکه تاسو ته دا دویمه معنا اخلي چې ام معنا کوي زیاده شروع کېدو لأنه یبدأ ځکه چې شروع کولی شي بکتابتها په لیکلو د دی فی المصاحف په مصاحفو کې چې مصحف کې لیکي اول بدا لیکي بیا بر الف لامیم لیکي یو او چې تلاوت کې کم زنه به کې ويقرأ او ويبدأ او شروع کولی شي بقراءتها فقرات داغه فی الصلاه په مانځ کې قران چې شروع کېم د دې زنه به کې مونږ چې شروع کېم د دې زنه به کې زنه خلق وی نه د ام الکتاب معنا کوي اصل دا قرآن مجید چې څومره علم دی اجمالی طور باندې غون په دی الحمدو کې پروت دی بیا الحمدو دا او دا غون قرآن د الحمدو تفسیر دی نو ام الكتاب اصل د کتاب بنیاد د کتاب تفسیر در تکی مالک یوم الدین دس الله چې مالک دی د ورځې د دین دا دین څه ته وایي دین نو تاسو ته وایي والدین الجزا دین څه ته وایي دا بدلې ته وایي نو مالک یوم الدین چې هغه مالک دی د ورځې د بدلې چې هغه د قیامت ورځ ده نو وی و دینو دین چې دی دا سته وی الجزا دا بدلی ته وی چې سدی کړی دا غي بدله فی الخير کاغه په خیر کی وی و شر یا په شر کی د خیر کارونه دی کړی دی سبق ته ناشته موز دی کړی دی نور خکار دی کړی دی دا غي بدله یا بد کار دی کړی دی ډمتوب دی کړی دی ظلم دی کړی دی او د هغې بدلۍ که هغه د ښه بدلۍ او که بده بدلۍ دې ته څه وایي دین دین معنا بدله ښه وایي دا لاندې خو یې لیکي چې دا حدیث دی خو مخکې بس د طالبانو به وي خلک وایي که نه مثال ښیي کما تدینو تودان سنگ چه تس چا سره که هغه به تا سره مشي کما تدینو لکه څنګه چې ته د خلکو سره سکه نو تودان تا سره به مشي که چا سره د خو کړو طالب د خو بدله درکړي شي که چا سره د بد وکړو د بدو بدله به درکړي شي نو ګوره د خو بدلې تم دین وي او د بدو بدلې ته هم سوي دین وقال مجاهد دا اوس ما د توی کنه چې د خو بدل ته تفسیر کوي خو که داسې لفظ قران مجید کې چرته بل ځای راغلی نو دې د هغې تفسیر هم کوي هغه ځای څنګه دی ارایت الذي یکذب بالدین الکه هغه سړی دی لیدلی دی چې هغه دین ته دروغ وایي نو ګوره هغه دیرشمه سپاره کې د قرآن مجید په آخر کې هلته د دین ټکی راځي نو دی هلته ټوپ کوي هغه ځای تفسیر کوي وقال مجاهد او امام مجاهد وی بالدین کنه هغه رسو چې یکذبو بالدین د دین معنا څه ده بالحساب یکذبو چې هغه دروغ وایي بالدین حساب ته مړه تاسو لګیا یې مولیانو ځان خبرې کوي چې خو بدلې به ښه حسابي او د بدو دغه به بدي حسابونه چرته شته او کتابونه چرته شته بس چې سړی مړ شو ختم دی نو التوی بالدین معنی کوي بالحساب ا په څه باندې په حساب باندې خ بیا دې بل ځای کې دې مدینینا ان کنتم غیر مدینینا غالبا سوره واقع ده کافر وبوي منګ ته به سوک سو وي او داسې بو کې منګ سره به حساب وشي وی چه دکه دونه تکړه یی نو دا بابا چه درته پروت دی او دا سای وزی او ته وته جاړی خو د پلار د ساره ایساره کنه نو ان کنتم غیر مدینین کچریه تاسو غیر مدینین د مدینین سمانه محاسبین چې تاسو سره حساب کولی شي د مدینین معنی کوي چې حساب د سره کولی شي نو که تاسو دا خیالي چې موږ سره وسو حساب وکي نو چې دونه تکړه یې د بابا د سا دې له ایساره که دا د مور محترمې سا دې له ایساره که حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد بن المعلى قال ابو سعيد بن معلى لو شان والا صحابي دی د رسول الله سره ډیر زیات تعلق وو ما ورله جواب ورنک چې جواب می ورنک چې موس می پوره کنو بیا وترالم نو چې رالم نو عذر ورته کوم فقلت ما وتوی یا رسول الله اے دا الله رسوله انی کنت اصلی ما خمس کو زکه می دل جواب درنکو فقال نو هغه راته وی مسله راته معلومه نه ده الم یقل الله ایا ندی ویلی الله په قران کې چې استجیبوا لله تاسو دعوت قبول کړئ د الله وللرسول او د الله د رسول چې الله د دعوت درکې چې دا کار وکړه رسول الله درته دعوت درکې چې اواز درته وکړي اذا دعاکم چې کله هغه تاسو راوبلي نو دا ټکی په ګشته چې مانځه کې او یا غیر مانځه کې چې کله د رسول الله आवाज وکي ته ول جواب ورکوه د دې وجه نه د رسول الله له جواب ورکول علما کرام وایي چې په مانځه کې خو ولاړې کنه منځو کا بیا ورش یا د خیال نه دی دا یو مسله ده چې یو صحابي دی په منځه ولاړ دی او رسول الله وته आवाज وکړي چې یا فلان او پلانیه او دی وته وی لبیک حاضر ولاړم تا ته سوي نو الله خو په موږ داسې کارونه نه کوي چې د هغې باندې زموږ عمل خرابېږي معلومیږي په دا لبیک باندې چې دی موز نه ماتیږي دا نور امامان و امام شافعي صاحب هم وایي نه ماتیږي زمونږ احناف دا تحقیق کوي چې نه موز ماتېدل بیل شی دی رسول الله له جواب ورکول بیل شی دی جواب ورکا او چې جواب دی ورکه مونږ دې مات شو خو په دې ماتېدو ګناګار نه او مونږ بیا وکړه نو قال لي ما ته وی رسول الله چې خیر سره د جمعات د وتلو نه مخکې مخکې د قران مجید یو لوی صورت به درته خیم چې دا پلانی صورت چې دی د قران ډیر لوی صورت دی لأعلمنک خامخا خامخا زبخیم تا ته صورتا یو صورت هی اعظمو چې دغه صورت ډیر اعظمو صورت چې هغه ډیر لوی صورت من القرآن د قرآن مراد د لوی نسل په ثواب کې چې دغه تلاوت کې نو په اجر او ثواب کې دغه دغه لوی وي لأعلمنک سورتا خامخا زه به وښیم تا ته یو سورت هي اعظم السور چې هغه لوی وي د ټولو سورتونو نه فی القرآن په قرآن کې حضرت کله به راته ښیي وی مړه لا به جمعات نه وتلی نه خفه کېږم قبل ان تخرج مخکې د هغې نه چې ته اوځې من المسجد د جمعات نه لا د جمعات نه به وتلی نه او زه به درته د قرآن مجید په صورتونو کې یو لوی صورت وښیم کله نه کله به پیغمبر علی السلام د خلکو امتحان هم اغسته چې دا شوقي دی که نه دی اوس یو شیبه جماعت کې نو بیا وتل چې وتل نو داسې وته نه وایي چې راشه هغه صورت درته وښیم اوس یې معلومه د ده شوق شته که نشته نو چې کله په کېړو ځای ته ورسېدل او وتل نو ما ورته وویل چې حضرت تا خو راته ویلي چې د قران مجید یو لوی صورت به درته ښیم او د جم... د وتلو نه مخکې به یې ښیم نو راته وښایه که نه ښه ثم اخذ بیدی بیا رسول الله اونې وسما لاس او روان شو چې تلو تلو فلما اراده کله چې رسول الله اراده وکړه او نږدې شو ان یخرج چې هغه وځي نو قلت له ما وتوي حضرت الم تقل آیاتانو ویلی لأعلمنک چې خامخا زه به خیم تا ته صورتا یو صورت هي اعظم صورت چې هغه لوی صورت من القرآن د قرآن تا راته ویلي که نه و یو ویلي مې وی حضرت هغه کم دی نو وی هغه راته وی الحمدلله دا صورت نه دی سوره فاتحه الحمدلله اگر که په الفاظو کې مختصر دی خو په دغه کې په خیر او په برکت کې ډیر لوی صورت دی ډیر لوی صورت خ نو قال رسول الله راته وی الحمد لله رب العالمین مراد د الحمد لله نه دا غون صورت مراد دی ښه وی دا داسې صورت دی چې هي سبع المثانی دا سبع مثانی دی د دې یو نوم دی سبع مثانی سبع اوو ته وی وی دې ته سبع ځکه وی د دې آیاتونه ودی او مثانی و منا دی دوباره دو دوباره دام دیته وی چې دا صورت هم خلق چې دی په مانزه کې بیا بیا وی ښا بیا بیا زمونږ امام صاحب نه دی په تراو کې چې یو صورت په ټولو رکعاتونو کې وی مونږ وته وایو مولا له بل صورت نه ورځي دا یو وی خو الحمدلله الحمد ور یو کې وي الحمد ار یو کې وي څوک اعتراض نه کوي ځکه دا ویل پکاري او صورت که څوک یو وي بیا اعتراض کوي بل صورت چې وي نه کله به قل هو وي کله به بل وي کله به بل وي نو دا سبع مثانی شو او بل بل نامه څه ده والقران العظیم او دا دیغه قران لوی کله نه کله د یو شی یو جز چې ډیر قیمتي وي خلق هغه ته نامه د کل اخلي نو دا الحمد خو د قران مجید یو جز دی خو چون کې ډیر لوی صورت دی نو د دې وجه نه دی غون صورت د قران عظیم وي والقران العظیم او دا دی هغه قرآن لوی الذي هغه اوتیته چې ما ته راکړی شوی دی بابو غیر المغضوب علیهم دا باب دی د تفسیر د دی چې غیر المغضوب علیهم رب مونږ ته د هغه خلکو لار اوخه چې تا په انعام کړی دی او رب دا غ خلکو لار راته مخه چې په غوی باندې غضب کړی شوی دی مغضوب علیهم هغه خلکی چې په خبره پویږي او سره د پوی د خبره خلاف کوي لکه دا کار د يهودو نو خدای د يهودو لار راته مخه او ځوالین هغه خلکو ته وایي چې ناپوی او د خپل ناپویتیا نه خرتوب کوي دې ته دغه وایي اکثر دا کار د شي د عیسیانو حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله وی اذا قال الامام کله چې وی امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا ووایی دا په جهری مونځ کې نو فقولو تاسو ووایه آمین آمین ووایه فمن وافق قوله هغه څوک چې موافق شو خبره ده د قول الملائکه د قول د ملائکو سره دلته ملائکی می امام چې ولد ضالین وی ملائکیم ولد ضالین وی او ستا خبره د هغوی سره موافقه شوه چې کم وخت کې هغوی امین وي په هغه وخت کې تام امین وي او د نه وي نو سره غفر له بخشش به وکړي شي د تما د هغه تقدم چې کم تیر شوی دی من ذنبه د ګناه ده دنه بس دا د الحمد تفسیر و پسې د سوره بقره باندې کوي وصلی الله تعالی